او حدیث نمبر 1676 دا د مزدلفي حوالی سره احکام دا شروع دي د مزدلفي حوالی سره د احکام دا شروع دي د باب نمبر 95 نه قران په سوره بقره کې وی آیت نمبر 198 کې فاذا افستم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام چې کله تاسو د عرفات نه را واپس شئ نبي الله یاد کئ پنیز د مزدلفه باندې نو مزدلفه کې دوه مونځونه دا یو ځای کول دي د ماښام او د ماسخوتن ځکه د ماښام نور په عرفات کې د عرفات په میدان کې ډوب شوی دی نو د نور په عرفات کې ډوب شو نو دا غي نه بعد د ماښام مونځ نه الته کوي او نه په لار باندې کوي بلکې سنت طریقه دا ده چې دغه مونځ به ته مزدلفې ته رارسې، مزدلفې ته چې هرڅه ټایم راورسېدې نو په دې ځای کې به بیا جمع بین الصلاتین کې بل دا ده چې په دې شپه نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام کړی دی او په دې شپه باندې پیغمبر پاک مونږ نه دی کړی نه تهجد وغیره کړی دی بعضی خلک دا شپه اسی رونه تیری او پیخه تیری نو دغه ټول د لا علمی او د جهالت خبرې دي بلکې چونکه د دین بعد په بل ورځ باندې کارونه ډیری شیطان اشتلی کم چې غټ شیطان دی جمرت العقبه ده او به داغه نه بعد قربانی ده به طواف زیارت دی نو بیا واپسی مینا ته ده نو دی وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دیش مباندې آرام کړی دی چونکه د پیغمبروم دغه یو حج دی او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې یو عمل نه کوي چې بعد کې امت ته به داغي ادایګي هغه ګران شي خپ مزدلفه کې د شپه تیرول عند الاحناف دا سنت دي دا سنت دي البته سحر چې روخيږي نو د سحر نه بعد دا وقوف دا په مزدلفه کې دا واجب دی دا ضروری دی دا ایثاریدل په مزدلفه کې دا واجب دی په دې کې سنت طریقه غدا دا چې نبی له صلوات و سلام په دې شپه باندې چې څنګه سحر راخته دی سبا راخته دی نو د سحر وخت سحر مونږه بالکل وختي کړي دی یعنې د عامو اوقاتو نه بلکل وختي کړی چې څنګه د سبا رڼا راختې ده څنګه چې وخت داخل شي نبی علیه الصلاۃ والسلام مونږ کړی دی او بیا د سهار د مونږ نه بعد بیا وقوف کړی دی دعاګانې غوښتي دي او دغه تاغه وقوف د مزدلفي وی او دا واجب عمل دی بیا چې په دغه دعاګانو کې بیا خرنا شوی دا نو چې نور لا نه يي راختې نو ته به د شيطان د ايشتلو د پاره دا د مزدلفې نه منا طرف ته روان شې چې په مزدلفه کې په تا باندې نور هغه راونه خيژي دغه سنت طريقه ده خا په دې باب کې یو استثنایی مسله غ ذکر کړي چې نبی له صلوات و سلام چې کوم بعضي کمزوريو زنانه وي، ماشومانو يا معذورانو نو هغوی له دا رخصت او دا اجازت ورکړی وو چې تاسو د عرفات نه ډاريک منا ته لاړ شئ د عرفات نه ډاريک منا ته لاړ شئ خو په مزدلفه کې تاسو دومره ایثار شئ مزدلفه کې دور ایثار شي او په غزه کې دومره وقوف کوي یعنی د سینه چې بس بالکل مزدلفه به په منځ کې پری دی او تب ډایرک مینا ته لاړ شي مزدلفه منځ کې راځي نو په مزدلفه کې کم چې معذوران دي زنانه دي ماشومان دي دی بد شپې دومره ایثار شي چې دعاګانې وکي او لږ وقوف په دغه ځای کې وکړي هغه کم وقوف چې د سحر د منځ نه بعد کوي عام روغ خلک او پاغي باندې دغه واجب دی او ضروری دی نو زنانه او کمزوري به دغه وقوف دا د نیمې شپې وکړي چونکه لکه دا د لسمه شپه ده نو په دې ويقدم اذا غاب القمر نو تقریبا سپوږمۍ چې هغه ډوبېږي او هغه پنا کېږي نو دسی ووایه دا تقریبا نیمه شپه یا د نیمه شپې سره نږدې نو دومره وقوف چې په مزدلفه کې وکي دی به مینا ته روان شي بیا په مینا کې مینا ته چې کله دی روان شي او مینا ته ورسیږي نو په دې کې بهتره طریقه خدا ده چې نور روخیږي په منا کې او دوی د د نور دراختو نه بعد دا غټ شیطان ولي دا د ټولو نه افضل او بهترینه طریقه ده دام جایز دی چې د سحر رڼا هغه ولګی دا یعنی صبح صادق شو او د سحر د طلوع فجر نه بعد دی شیطان ولی دغم جائز ده خه او بعضی صورتونو کی لکه د د اسماء رضی الله تعالی عنها دا غ روایت نه پته لګی چې هغه د د سباله نه دی راخته لا صبح صادق نه دی شوی او هغه چې کله جمرې ته رسیدلې ده او په هغه وخت کې د شپې په غتیار کې هغه شیطان نشته دی نو دا درې مختلف قسمه دا روایات راځي افضله دا ده چې دا کم کمزوري دي او ماشومان او زنانا چې دی د سهار نور خطو نه بعد دی شیطان ولي او بیا د طلوع فجر نه بعد دا جواز لري او د شپیم لکه بازي روایاتو کې هغه معلومیږي باب من قدم ضعفت اهله بلیل دا باب دی په بیان دا غچا کی چې هغه مخ کی ولی کی ضعفت اهله د خپل کور والا چې کوم هغه کمزوري دي ضعفا کم چې هغه کمزوري دي د خپل کور او د خپل خاندان خلک بلیلین د شپې د کوم ځای نه اولیګی د عرفات نه ډایرک منا ته اولیګی لیکن مزدلفه چونکه منځ کې راځي نو فیقفون بالمزدلفه نو دیبا وقوف کی په مزدلفه کې او د شپې به وکي یعنی هغه کوم وقوف چې د سحر راختو نه بعد لازم دی نو هغه کې شریعت دی له رخصت او سہولت ورک اجازه ته ورک د دې لپاره چې دی دا غرشنه او د غنی غونی نه بچ شي فیقفون بالمزدلفه نو دی به ودریږي په مزدلفه کې دی به وقوف کی په مزدلفه کې ويدعون او دعاګانې به وغواړي ويقدمو او بیا به مخ کی مخ کی کې منا ته اذا قاب القمر کله چې سپوږمۍ هغه ډوب شي چونکه دا د د د لسم ذوالحجې شپه ده نو په لسم ذوالحجه باندې میاش دا تقریبا داسې د نیمې شپې خواوشا دغه ټیم کې ډوبېږي ويقدمو او دی به مخ کې کی دا خپل اهل یعنی د مزدلفین به منا ته مخ کې کی اذا غاب القمر کله چی سپوږمۍ هغه ډوب شي خدیل شریعت دا رخصت او دا اجازت دا ورکړې دی نو چونکه د دې کمزورو سره بیا چې کم بازي روح خلق دي هغه مو سره دي نو بیا دا رخصت دا غي ته هم شامل دي په حج کې بازي واجبات هغه داسې دي چې هغه د عذر د وجنه هغه واجبات هغه ساقط شي یعنی دغه د وجنه په تابانه صدم هغه لازمیږي نه مثلا طواف زیارت او د طواف زیارت نه بعد چې کومه سعی ده کوم چې د حج هغه فرض احکام دي نو دا پیدل کول دا واجب دي طواف زیارت خو ځان له فرض دی خو چې بیا یې سړی په خپل خپو کوي او پیدل کوي نو دا واجب دی لیکن که یو سړی هغه بیمار دی عذر دی وتا نو بیا په سورلی بانی په ویل چیر بانی په دی بانی د دن دغه وجوب دا ساقط ته دارنګ طواف زیارت دا موږ مخ کی ویلیو چې د د 12 ذوالحجې د د نور د پریوتو پوری د غروب آفتاب پوری دغه ټیم دی لیکن که یو زنانه هغه په دې دوران کی هغه ته یا حیزو یا نفاسو د بیماری د وجه نه نو هغه په دې کې تاخیرم کولی شي چې کله پاک شوا نو دا غې نه بعد باغه طواف زیارتو کی دارنګي واپسې کې چې کله حاجیان کله راځي نو په حاجیانو باندې طواف وداع کوم چې هغه د رخصتۍ طواف دی هغه پرې واجب دی طواف وداع په عمره کې نشته خو په حج کې طواف وداع دا په حاجی باندې دا واجب دی لیکن یو زنانه هغه یا په حیث کې و یا په نفاس کې و نو په هغه باندې طواف وداع نشته هغه ته معاف دی دارنګ یو سړی د احرام د کولاولو د پاره سر خرول دارنګي سر اغا اغستل تقصير کول دا واجب دي په حاجي باندې ليکن اوس د يو سړي د سر يښته نشته يا مثلا په سر کي زخم دی نو په هغه صورت کي بيا دده نه دا واجب دا ساقط دی دارنګه يو د هغې نه دا دی چه په مزدلفه کي وخت تیرول دا وقوف دا واجب دي د سهار د د د وخت د داخليدو نه بعد د طلوع فجر نه بعد د صبح صادق نه بعد لیکن زنانو ته ماشومان ته بوډاګانو ته اغيبانی دا وجوب دا نشتا شریعت له پدې کې رخصت ورکړي دي حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما يقدم ضعفت اهله نو اغبا مخکې لګل د خپل کور والا چې کومه کمزوري دي بوډاګان ماشومان زنانه دي نو اغي به مخکې لګل مناتا خو لیکن فیقفون عند المشعر الحرام لیکن هغه به ادریدل په مزدلفه کې وقوف به وک په مزدلفه کې ويقفون عند المشعر الحرام نو هغه به ادریدل د مشعر حرام سره بالمزدلفه د مزدلفه په دغه میدان کې مشعر حرام په دغه ځای کې اوس جمعه تم جوړ دی نو هغوی به ودرېدل د مشعر حرام سره په مزدلفه کې بلیل د شپې د شپې به هغه وقوف وکړه فیذکرون الله عز وجل ما بدا لهم نو دی به یاد ک الله عز وجل ما بدا لهم سمره چې بد دی توانو او سمره چې بد دی زړه غوخته یعنی چې سمره ساعت باغی او درېدل غوختل نو هغه عمر به هغه ذکر او اسکار او دعاګانې وکړي ثم يرجعون او بیا به دی واپس شو مینا ته چونکه مینا ته به لګل بیا به دی واپس شو مینا ته قبل ان يقف الامام مخکې د وقوف د امام الحجنا په مزدلفه کې یعنی امام الحج بلا په مزدلفه کې د سحر د راختو نه بعد هغه وقوف پیلا کړي نو لیکن دی به مینا ته واپس شو واپس معنا سي نه دی به مینا ته روان شو وقبل ان يدفع او مخ کی د روانېدو د امام الحج نه مینا ته امام الحج بلا مینا ته لا نو روان شوي او دا چې کوم دا کمزوري دي او دا بوډاګان دي زنانه دي نو دی به مینا ته روان شو فمنهم من يقدب منا لصلاه الفجر نو بازي د دې ماشومانو نه او د دې ضعفاو نه بازي باغو چې هغه به ورسېدل منا ته لصلاه الفجر د د فجر د منځ په وخت کې ومنهم من يقدم بعد ذلك او بازي د دې نه باغو چې هغه به ورسېدل منا ته بعد ذلك د دې فجر د منځ نه بعد یعنی داسې د نور خطو وخت کې فاذا قدیمو پس کله چې بدی مینا ترالل نو رمول جمرا په دې ورځ باندې په لسم ذوالحج باندې په یوم النحر صرف یو شیطان اشتل دي چې کوم هغه جمره العقبه ده نو رمول جمرا نو دی به اوویشت هغه جمره الکبرى چې کوم هغه غټ شیطان دی هغه به اوویشت وکان دا شیطان ته صرف د خلکو په اصطلاح کې وی ورناغه جمره کانی ته وی هغه غټه ته وی وکان ابن عمر رضی الله عنهما یقول او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ اغیب فرمایل چې ارخص فی اولائک رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اجازت موږ نه دی ورکړی دې زنانو ته او دې ماشومانو ته او دې کمزورو ته بلکه اجازت او رخصت ورکړی دی فی اولئک په دې خلکو کې د الله پیغمبر دا د الله د پیغمبر د طرف نه اجازت ورکړی شوی دی حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثنی النبی صلی الله علیه وسلم من جمع بلیل زه د الله پیغمبر چونکه ابن عباس خپل ماشوم دی نو زه نبی علیہ الصلات والسلام رولی ګلما من جمع د مزدلفین منات بلیل هم د شپې هم د شپې زه د زنانو سره رولیګم چې تم د دې سره لاړ شه حدثنا علي حدثنا سفيان قال اخبرني عبيد الله ابن ابي يزيد سمع ابن عباس رضی الله عنهما یقول پدې کې امام بخاری دا ثابتوي چې دا نبی له صلوات والسلام ماشومان او زنانه او کمزوري غیر علی ګلی دي خ انا ممن قدم النبي صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عباس وی چې زه د هغه چانه ومه چې نبی علیه الصلاة والسلام مخکې لیږلي دي لیلة المزدلفه د مزدلفې په شپه باندې فی ضعفت اهله هغه د خپل کور والا او د کمزورو سره زیم داغي سره را لیږلې ما حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى اسماء عن اسماء پدې کې د اسماء رضی الله تعالی عنها داغي عمل ذکر کوي چې اسماء رضی الله تعالی عنها دا منا ته راغلی ده او د شپې راغلی ده او دی شیطان په ظاهره د دې روایت نه داسې معلومیږي چې دی جمره ایشتي ده او مغه د شپې په هغه وخت کې ایشتي ده لا سحر لا نه دی راخته ځکه څنګه چې منګه په آغاز کې ویل چې بهتره ده چې د نور راختو نه بعد یو ویلي او دارنګه د صبح صادق نه بعد ایشتل هغه هم جواز لري او د بعضی روایاتو نه دام پته لګیږي چې د شپې هم لکه هغه ایشتل شوی دی خانها نزلت ليله جمع عند المزدلفه خ اسماء رضی الله تعالی عنها هغه کوزه شوه د مزدلفی په خوا کی د مزدلفی په شپه کی په مزدلفه کی نو فقامت نو دا ادریده تصلی دی منس کو د سینه د چګینه په دې شپه کې منس کول ناروا دی یو سړی که منس کوي عبادت کوي کولی شي خو آرام بهتر دی ځکه چې د الله پیغمبر په دې شپه باندې نوافل او داسې زونه کړی نه دی بلکې آرام کړی دی فقامت تصلی نو اسماء رضی الله تعالی عنها ادریدا منز ته منز کو فصلت ساعتا نو دی منز کو ساعتا سو وخت ثم قالت بیا ویلی یا بنیا چې ای بچیا دی عبد الله تی ویلی چې ای بچیا وګوره هل غاب القمر چې آیس پوګمی ډوب شوا یعنی داسی د د نیمې شپې د نیمې شپې سره خوا کې قلت نو ما ورته وویل چې لا لا نه ده ډوبه شوې لا ولاړه ده فصلت ساعتا نو بیا یې مونځ وکړ ساعتا لږ وخت ثم قالت او بیا یې وویلې تپوس یې وکړ چې یا بنیه ای بچیه وګوره هل غاب القمر چې آیا امام بخاری په دې ويقدم اذا غاب القمر د ام د دې روایت نه په دې باندې باب تړلې دی چې آیا سپوږمۍ ډوبه شوه نو قلت ما ورته وویل چې آو اوس ډوبه شوه قالت نو اسماء رضی الله تعالی عنها غي ویل فرتحلو زئی چې زو زئی چې رواني ګو فرتحلنا نو پس منګ روان شو مینا طرف ته فمضینا پس منګ تلو تلو حتا رمت الجمرتا تر دې پوری چې هغه اووشته الجمره هغه غټ شیطان هغه اووشته او ثم رجعت او بیا را واپس شوا نو فصلت الصبح فی منزلها او د سحر منځي په مینا کې پاغ خپل خیمه کې پاغ خپل زید کوزیدو کې وک یعنی د دینه دا معلومیږي چې دی هغه شیطان او مغه د شپې پاغه وخت کې اشته دی فقلت لها دا عبد الله توي فقلت لها نو ما تو ویل چې یا هنتاهو چی بی بی جی ما اورانا زما خیال نه دی الا غلسنا زما خیال نه دی مګر منګه دا مونږ چې دی نو دام ډیر زیات وختي وک دارنګي الا قد غلسنا مګر زما خیال نه دی مګر منګه دا شیطان دا همغه د شپې په تیاره کې وویشته یعنی لا سهار نه دی راخته نو قالت اسما رضی الله تعالی عنها او فرمایل یا بنیه چې بچیا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ادینا للزعنی نبی علیہ الصلات والسلام اجازت ورکړې دی هغه کمزورو زنانو ته د د کمزورۍ د وجې نه د بوډاوالي د وجې نه په دی باندې لکه هغه بوج ډیری بالکل لکه داغه دغه پشان چې دغه د پاسه بار هغه چولې شوی حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع اجازه غوښتو سعودي رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د نبی له صلوات و سلام نه د مزدلفه په شپه باندې چې د الله پیغمبر منګ با د دې خلکو د دې غنې نمخ کې لاړ شو او منګ با شیطان ولو وکانت ثقيله ثبتتن او دا سوده رضی الله تعالی عنها او دا درنه خزوا ثبتتن او په مزه تلون کې وا یعنی په قلار قلار تلون کې وا تیز مزل به نشه کوله فاذن لها نو نبی له صلوات و سلام اغه له اجازه ورک په دې بل روایت کې راځي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې اگر چې د نبی له صلوات و سلام ملګرتیا ما ته ډیره خوخه وه او زه ما اجازه طلب نه کزه که وجه دا و چې زه د الله د پیغمبر اغه رفاقت او داغه سره غتلل اغه را ته خوخو خو چې کله بیا دا غنه ما ولیدله نو بیا مې ویلې چې را د الله د پیغمبر د دې ملګرتیا نه خدا و چې ما اجازه غوښته وي او زم تلې وي یعنی هغه د ډېری حیا د وجه نه دا خبره کوي هغې ته اجازت وغوښتو چې ان تدفعا چې دا به لاړه شي مینا ته قبل حتمت الناس مخکی د خلکو د غنینا د دې خلکو د غنینا مخکی ځکه امهات المؤمنین اغیب د پردی ډیر اهتمام کو چې د دې خلکو د دې غنې نمخ کی مال اجازه ترا کې چې زمینا ته لاړ شم حتی اصبحنا تر دې پورې چې موږ په مزدلفه کې سبا که سبا راوخته نحنو منګه ثم دفعنا بدفعه او بیا منګه روان شو مینا ته بدفعه د نبی له صلوات و سلام د روانې دو سره دلته د دفع نه مراد غ روانې دل دي بیا منګه روان شو مینا ته د نبی له صلوات و سلام د روانې دو سره خو عایشی به بیا دا ارمان کوو چې بیا په دې ګڼه کې دا تلل د زنانه د پاره دا ګرانه شي دا غډېرې حیا د وجې نه نو دی به دا ارمان کوو چې کاش که مام د الله د پیغمبر نه لکه د سعودي اجازه غوښته وي نو په دا کم شی چې زما د پاره ډیر د خوشحالي خبره وا چې هغه د نبی له صلوات و سلام سره دا یوځه تک دی خو ددې نه لکه دا راته خوښه وه چې ددې ګڼې نه زه بچ شوی وی او په دې ګڼه کې زه نه تلی نو دا به ډېره ښه وه فلان اکون استاذنت رسول الله پس که چرې وی زه چې ما اجازت طلب کړی وی د الله د پېغمبر نه کما استاذنت سودته لکه څنګه چې اجازت طلب کړی او سودی رضی الله تعالی عنها احب الی نو دا به ما ته ډېر خوښ وی من مفروح به دا هغه شي نه چې په هغې باندې خوشحالېدل کېږي یعنی د نبی علیه صلات وسلام په دې ملګرتیا او داغه سره په دې یوځای تلو دا زما د پاره ډیره د خوشحالي خبره ده خو چونکه په ګړه کې د زنانه د پاره تګ په طبیعت باندې بوج راولي د دې وجه نه کته ما اجازه طلب کړې وې نو دا به ډیره خوا دا احب الی من مفروح به دا د عائشی هغه ادبی جمله ده باب من يصلي الفجر بجمع او پدې کې د امهات المؤمنین او د صحابه د الله د پیغمبر سره غمین او محبتم چې دا غي سره لکه په هر وخت کې په سفر کې یو ځای تلل ناستا ولاړه دا د دې لپاره د خوشحالي خبره وا باب من يصلي الفجر بجمع سوک چې د سحر منځ څوک چې د سحر مونږ هغه په مزدلفه کې هغه وکي مخکیم په دې روایتو کې دا خبره دا تیر شوه چې د سحر مونږ په مزدلفه کې څنګه چې صبح صادق هغه وشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نور ورځو نه د مونږ د سحر دا یې بلکل ډیر په وخت کړی دی یعنی څنګه چې ټایم داخل شوی دی به دوه درې منټه وقفه هغه که کړي هغه به یې کړي او نور فورا یې مونځ کړی دی او د هغې نه بعد بیا په وقوف کي مصروف شوی دی حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه لغير ميقاتها ما نه دی لیدل نبی له صلوات و سلام چې هغه مونږ کړي دی یو مونږ لغیر میقاتها لغیر میقاتها به وخته بغیر د خپل وخنا الا صلاتین مگر دا دو منځونه په مزدلفه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا به وخت کړی دی به وخت معنا څه یعنی مطلب دا چې هغه د خپل عادت نه برخلاف نبی علیه الصلاة والسلام دا منځونه د خپل وخت نه اړولي دي. د سهار مونځ یې اګر چې په خپل ټایم باندې کړی دی خو ډیر وختي کړی دی په مزدلفه کې دارنګې د د ماښام او د ماسخوتن مونځ دای په مزدلفه کې د ماښام مونځ د ماسخوتن په هغه ټایم باندې کړی دی نو حالانکه په عرفات کې خو هم نو دا دو منځونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل وخت نه به وخت کړی دي یو خاد اگر چې په عرفات کې هم په عرفه کې هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر منځ د د ماسپخین سره یو ځای کړی دی نو هغه ول یاد نک اصل کې عبد الله ابن مسعود چې دا خبره کوي نو دلته چونکه د مزدلفه په میدان کې دی دا خبره کوي نو دی وجنه د مزدلفه سره چې کوم خاص منځونه دي نو صرف هغه ذکر کوي د دې نه دا مراد نه دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل منځ هغه به وخت نه دی کړي حالانکه د دینه هم په دغه ورځ باندې د مازیګر او د ماسپښین مونځ یې هم یوځای کړی دی او د مازیګر مونځ یې د خپل وخت نه بې وخته کړی دی، خو چونکې دا د مزدلفې په میدان کې دا خبره کوي نو دې وجې نه د مزدلفې سره هغه خاص عبادات ذکر کوي، نو د حصر معنی دا ده، الا صلاتین مګر دا دوه مونځونه په مزدلفه کې یو جمع بین المغرب لکه څنګه چې دا معنی د دې بل روایت نه بیا واضح ده، جمع بین المغرب والعشاء یو خو نبی علیه الصلوة والسلام د ماښام او د ماسخوتن مونځ دا جمع کړي دي او دویم وصلی الفجر قبل میقاتها او د فجر مونځ یې کړی دی د دې سحر د مونځ د وخت نه مخکې یعنی مطلب دا چې کوم عام معتاد وخت وو د سحر د مونځ نبی علیه الصلوة والسلام د مزدلفه په سحر باندې دا مونږ ډیر وختي کړي دي چې څنګه وخت داخل شوی دی بس مونږ کړي دي حدثنا عبد الله ابن رجاء حدثنا اسماعيل حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن ابن يزيد قال خرجت مع عبد الله رضي الله عنه الى مكه عبد الرحمن ابن يزيد وی زه راووتم د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سره دا د عراق نه راوتی دی الی مکه مکی طرف ته حج لرا روانو ثم قدمنا جمعا بیا چې کله منګه مزدلفه ترالو نو فصل الصلاتین ابن مسعود دلتا دو منځونه وکړل د ماخام او د ماسختن کل صلات وحدها باذان و اقامه هر یو منځي ځان له ځان له اذان او د ځان له اقامت سره وک او مخکې دا باب هغه تیر شو او موږ دا غدري وانه روایتو منس کې هغه جمع او تطبیق هغه کړي دي والعشاء بینهما ابن مسعود د ماسختن ډوډۍ د دې دوانو منځونو ترمنځ خړلې و د دې وجې نه منځ کې چې فصل ډیر راشي نو سړی بیا ځان لزان له اذان او ځان لزان له اقامت اغم کولی شي ثم صلى الفجر او بیا د د سحر منز هغه وک حين طلع الفجر څنګه چې سبا راوخته وختي منز کړي دي قائل يقول يو ويونکي هغه وويلي چونکه ده مونځ دوره وختي کړي وو چه يو ويونکي وويلي چه طلع الفجر سبا راختی دی وقائل يقول او بل تن هغه وويلي چه لم يطلع الفجر لا سبا خو نه دی راختی نو هغه لکه حیران شو چې لکه دا دومره سهار وختي دا مونږ نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې اصل خبره دا ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دا الله پیغمبر فرمایلی دی چې ان هاتین الصلاتین دا دو منځونه حولتا عن وقتهما في هذا المكان هغه مخکې روایت کې چې مونږ ویلي چې چونکه ابن مسعود د مزدلفي خبره کوي نو سپي هغه دلیل دا دی چې دا دواړه منځونه دا اړولې شوی دي د خپل وختونو نه فی هاذ المکان په دې مقام کې په دې ځای کې په دې مزدلفه کې یو المغرب والعشاء یو د ماخام او د ماسخوتن مونځ نو ماخام د خپل وخت نه اړولې شوی دی ماسخوتن خو په خپل ټیم کې دی نو فلا يقدم الناس جمعا نو نه را رسی خلق نو نه راځي خلق جمعا مزدلفه تا نه را رسی خلق مزدلفه تا په کوم وخت کی حتی یعتمو تر دی پوری چه دی ماسخوتن وکی چونکه د عرفات نه چه کله د نور د پریوتو سره دی د عرفات نه راروان شی نو مزدلفی ته حاجیان بس د ماښام هغه ټیم ختم شوی بیا د ماسخوتنی هغه ټیم ته دی راورسی نو څوک بلکل د ماسخوتن په آغاز کی راورسی او څوک لږ بیا لږ نور هم ناوخته چه کوم پیدل راروانی نو فلا یقدم الناس جمعا دا ورته وضاحت کوي چې اخر دا منځونه د خپل وخت نه ولی اړولې شوی دی اصل کې وجه دا ده چې حاجیان مزدلفه ته په هغه وخت کې را رسی تر دې پوری چې دی ماسختن وکي چې دی ماسختن کړي او د ماسختن ټیم داخل شوی وصلات الفجر او چې کم هغه د فجر منځ دی نو هغه هاذه الساعه دا دا تاسو چې وای چې هر لا سهار نه دی راخته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فجر مونږ په دی وخت کې کړي دي یعنی بالکل سهار وختي کړي دي چې څنګه صبح صادق اگر اوخیږي ثم وقف او به عبد الله ابن مسعود د سهار د منځ نه بعد وقوف کو په دعاګانو کې مشغول شو او دا غ واجب دی حتا اسفرا تر دې پوري چې رڼا هغه خوره شوه یعنی د سهار هغه رڼا هغه خوره شوه ثم قال خو به سنت طریقه دا ده چې د نور دراوتو نه مخ کې مخ کې بس کانی به د ځان سره راغون کی د شیطان د اشتلو د پاره امغه د مزدلفه د میدان نه او روان بشي مینا طرف ته خو چې سهار لانور نه راخته ثم قال او به ابن مسعود فرمایل لو ان امیر المؤمنین که چرته امیر المؤمنین یعنی عثمان رضی الله تعالی عنہ افاضا کاغه روان شي منا ته الان اوس نو اصحاب السنه نو اغیبا د سنت تابعداریو کی او اغیبا د سنت موافق عملو کی نو فما ادري عبد الرحمن ابن یزید وی چې ابن مسعود دا خبره وکړه او په دې کې عثمان رضی الله تعالی عنہ بس هغه روان شمینا تا نو فما ادري ابن مسعود دا شاګرد وې زنه پويګم چې اقوله کان اسرع چې آید ابن مسعود دا وینا دا ډیر په جلدی وشوه یعنی دا ډومبه شوه ام دفع عثمان رضی الله عنه یا د حضرت عثمان مینا ته غروانې دل اغړم به شو یعنی بد د د خرین راوتل او حضرت عثمان اغه ویلې زی چیزو ده دا وویل چې امیرالمومنین که روان شي نو بهتره به وي، سنت مطابق، نو حضرت عثمان خو هم د سنت پیروکار او تابعدار و، هغه ته هم دا سنت طریقې معلومې وې. فلم یزل یلبی نو ابن مسعود هغه مسلسل دا تلبیه ویله حتی رمی جمرة العقبة تر دې پورې چې هغه غټ شیطان هغه وویشته، د هغې رمې وکړه، یوم النحر، د یوم النحر په ورځ باندې، په لسم ذوالحجه باندې. باب متى يدفع من جمع د مزدلفین به منا ته سو وخت کی روانیږي نو دا بار بار په دې روایتو کې تیر شو چې لا سحر نور لا نه راخته چې حاجیان به منا ته روانیږي او په دې باب کې په دې روایت کې اصل کې د مشرکینو طریقه دا و نبی له صلوات و سلام دین اسلام خو دې په دې باندې د دین اسلام اساس په دې دی چې د دین اسلام اکثره کارونه د مشرکینو مخالفت دی، د یهود او د نصاراو د هغوی مخالفت دی. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة بن الحجاج عن ابي اسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح زد عمر رضي الله تعالى عنه سره موجود ما او زه حاضر وم صلى بجمع چې عمر رضی الله تعالی عنہ هغه منځ ک په مزدلفه کې الصبح د سحر او وختي منځ ک او ثم وقفا او بیا ادری د ایثار شو وقوف یو ک په مزدلفه کې په دعاګانو کې مشغول شو فقال وی ویلی چې ان المشرکین کانوا لا یفیضون مشرکان چې نو هغوی به نه روانېدل منا ته د مزدلفې نه حتی تطلع الشمس تر دې چې نور به راوخته او مشرکانو به ویلي چې اشرق ثبیرو لکی نفیرو لکی نفیر دا نور روایتو کې راځي مشرکانو به ویلي چې اشرق ثبیرو ثبیر یعنی مزدلفه کی چې کم سیډ نه لکه نور راخیجی د مشرق نه نو دا مخامخ چې کم غر دی نو د دې غر په سوکه باندې با د نور غرنا او په نو په غر باندې رڼا چې د نو غزر لګي ځکه لوړ وی نو چې په سبیر غر باندې بسنګ د نور غسړی کا اولګی دا نو دی بس ویلی چې سبیر غرا اشرق رڼا وکا یعنی او پړقیږي او پړقیږي او دارنګ رڼا وکا د دې د پاره چې منګ روان شو لکې نفیر د دې د پاره چې منګ روان شو مناتا وان النبي صلی الله علیه وسلم خالفهم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مشرکین مخالفت کړي دي ځکه چې اسلام د اسلام امتیاز دا دی ثم افاض او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بیا عمر رضی الله تعالی عنہ اگر روان شو وقوف یو کو او بیا روان شو قبل ان تطلع الشمس مخکی د نور د خطونه او دغه سنت طریقه ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین